اے مؤمنانو اطیعوا الله اشاره الى الكتاب اوس ادله د شرع څلور دي نو اطیعوا الله په دې کې اشاره کتاب الله ته ده واطیعوا الرسول اشاره الى السنه په دې کې اشاره د سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم ته واول الامر منکم اشاره الى الاجماع پدې کې اشاره اجماع ته ده او فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول پدې کې اشاره الى القياس پدې کې اشاره قياس ته ده نو الله پاک دا څلور ادله پدې آیات کریمه کې ذکر کړو څلور دلایل کتاب الله سنت رسول الله اجماع او قياس تفسیر کبیر کې د دې آیات کریمه لاندې هم دغه تشریح کړې ده چې په اطیع الله کې د کتاب الله ذکر دی په اطیع الرسول کې د سنت رسول الله ذکر دی فاول الامر کې د اجماع ذکر ده او فان تنازعتم کې د قیاس ذکر ده تفسیر کبیر نو د ادله او اربعه او اثبات دی یو فائدہ په دې آیات کریمه کې دا ده او دویمه فائدہ په دې آیات کریمه کې د تقلید د وجوب ذکر ده ځکه چې په دې آیات کریمه کې د الله پاک د اطاعت ذکر دی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د اطاعت ذکر دی او د اول الامر د اطاعت ذکر دی دا دریم اطاعت او تقلید دی د اول الامر د اطاعت د پاره الله شرطونه ولګول و اول الامر منکم اول شرط دا چې دا اول الامر د چا پیروي چې تکوي د اول الامر دا به مسلمانی الله پاک ورته د من کوم په لفظ کې اشاره کوي نو د غیر مسلم تقلید او پیروي نه ده جایزه دویم شرط د اول الامر د پیروي د پاره دا دی چې کله صاحب د امر د اول الامر د الله او د الله د پیغمبر نافرمانی کوي نو دیم اطاعت او پیروي ناجایز او ګناه او تقلیدی مضموم ورته وي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي فاذا امر بمعصیه اولی الامر چې کله تا ته امر په معصیت کولو فلا سمع ولا طاعه بخاری جلد 2 صفحه 1050 نو دویم چې دا اولی الامر بدرته د الله او د الله د پیغمبر په نافرمانی امر نه کوي او دریم شرط پکې دا دی چې دا اولی الامر به د الله او د الله د پیغمبر په خپل اطاعت کوي نو چې دا درې شرط پکې راشي نو په دې دریو شرطونو سره چې کوله اول الامر متصفي نو بیا نه یوازې دا چې اطاعت جایز دی د اول الامر بلکې د دې آیات مطابق واجب دی اوس د اول الامر نه څوک مراد دي نو ګوره په اصولی توګه د دې نه دوه قسمه خلک مراد دي د دې دوه تفسیر دي اول تفسیر د علما او فقها او دویم تفسیر د اول الامر ده او مرا د جلوشو یعنی مطلق حکام که هر معنا تر نه واخلې نو تقلید د تقلید وجوب تر نه ثابتېږي دوه معناګانې دي کله چې غیر مقلدینو ته دا آیات کریمه پیش کی نو هغه وي د اول الامر نه او مرا د جلوشو او مطلق حکام بادشاهان تر نه مراد دي نو په دې طریقه ځان خلاصي ګوره د دې دوه معناګانې دي علما او فقها دا یو معنا ده او عمرا د جیوش او مطلق حکام د دویمه معنا ده دا دوه معناګانې دي په هر معنا ترنه تقلید ثابتېږي دوړه معناګانې د صحابه کرامو نه را نقل کړې شوې دي کوم صحابه چې د اول الامر نه فقها مراد کړی دي فاغوی کی یو حضرت جابر ابن عبد الله رضی الله عنه ده دویم عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما ده دا دواړه فرمایي چې د اول الامر نه علما او فقها مراد دي د حضرت جابر ابن عبد الله رضی الله عنه الفاظ داسې دي اول الامر منکم قال الفقه والخير مستدرک جل اول صفحه یوسل او درویش کې دغه معنا ذکر کړی ده فقه او خیر یعنی اهل الفقه او اهل الخیر دا اولو الامر دي او د عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما تفسیر داسې دی چې د اول الامر معنی کړی دا یعنی اهل الفقه والدین او رست بیلی کی فاوجب الله طاعتهم دم په مستدرک جل اول صفحه یوصل او درویش کې دا نو دې دواړو صحابه د دې معنا وکړه په علما او په فقها باندې او د صحابي تفسیر چې کوم وی دا د مرفوع حدیث په حکم کې وی یعنی دا معنا دا سید لک رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کړی وی لکه دې صحابه چې په خپل نه کړی په خپل رائے او په اجتهاد بلکې د پیغمبر علی السلام نه را نقل کړی ځکه علما په دې اتفاق دي چې تفسیر الصحابي مسند تفسیر الصحابی حجت تفسیر الصحابی مرفوع نو دا لکه مرفوع حدیث کې چې دا معنا راغلی وي چې د اول الامر نه علما او فقها مراد دي ګوره توجیه النظر صفحه یوسل او 15 پیته دارنګ مستدرک جل اول صفحه یوسل او درویش او معرفت علوم الحديث صفحه شل زاد المعاد جلد سلور صفحه دو پنزوس تدریب الراوی صفحه 15 پیته او دوابیانو یو مشر دی نواب صدیق حسن خان الجنه کې لیکلي صفحه شپږ نوي کې چې د صحابي تفسیر د رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمان دی او د صحابي تفسیر حجت دی او د صحابي تفسیر مرفوع دی نو د اول الامر نه د فقهاو مرادول د دې قیدی مطابق د رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمان دی نو د اول الامر یو معنا شو فقها او علما د رسول الله صلی الله علیه وسلم د فرمان مطابق ځکه د صحابه او تفسیر په حکم د مرفوع کې وی دا خو د صحابه معناګانې درته ما ذکر کړي په تابعینو کې چې کوم حضرات د اول الامر نه فقها مراد کړي دي په هغه کې د یو څو نمونه درته یادوم حضرت عطا ابن ابي رباح حضرت حسن بصري امام مجاهد قتاده او ابن ابي ليلى دا ټول فرمایي چې د اول الامر نه فقها او علما مراد دي دارمی څلوېښتمه صفحه کې د حضرت عطا ابن ابي رباح الفاظ داسې دي چې اول الامر اول العلم والفقه امام ابو بکر جساس الرازی رحمه الله د دې صحابه او تابعین تفسیر په مختصر الفاظو کې داسې را نقل کړي هغه فرمایي فروي عن جابر بن عبد الله وعبد الله بن عباس روايه والحسن وعطاء ومجاهد انهم اولو الفقه والعلم وعن ابن عباس روايه وعن ابي هريره انهم امراء السرايا السرايا ويجوز ان يكونوا جميعا مرادين احکام القرآن دویم جلد او 213 صفحه کې ده او همدارنګه په بل ځای کې لیکي چې قال الحسن وقتاده وابن ابي ليلى هم اهل العلم والفقه احکام القران کې لیکي دویم جلد 215 صفحه کې روح المانی چې د دې آیات کریمه لاندې وګورئ نو هغه په کې دا دوه توجيهات ذکر کړي یو توجيه دا چې د دین اهل العلم والفقه یعنی مجتهدین ترنه مراد دي او دویم دا چې د دین عمره د جيوش او بادشاهان ترنه مراد دي روح المانی ولا داسي وي قيل المراد بهم اهل العلم بعضي وي چې د دین اهل العلم مراد دي وروي وروا ذلك غير واحد عن ابن عباس وجابر بن عبد الله ومجاهد والحسن وعطاء وجماعة واستدل عليه ابو العاليه بقوله تعالى ابو العاليه د دې لپاره دلیلم ذکر کړی دی چې د دین علما او فقها مراد دي دا قول د الله ورته په دلیل کې پیش کړی دی چې ولو نو التا اول الامر لعلمه الذين يستنبطونه نو مستنبطين د فقها او علما دي نو دلیل مرته پیش کړي چې د دین فقها او علما مراد دي نو به هر تقدیر په دې صحابه او تابعینو کې حضرت ابو العالیه د القرآن يفسر بعضه بعضا مطابق فرمای چې د دین فقها مراد دي ځکه چې الله پاک په بل ځای کې فرمایي و اذا جاءهم امر من الخوف او او من الامن او الخوف اذاعوا به ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم نو الذين يستنبطونه د اولي الامر تفسیر دی نو معلومه شو چې د اولي الامر نه فقها مراد دي نورم تاسو کډيري حواله ګورئ نو معالم التنزيل او کشاف او ابن کثیر په دې تفاسیرو کې وګورئ د ټولو لیکلي دي چې د دین علما او فقها مراد دي د لا مذهب سرګرو د دوی مشر نواب صدیق حسن خان اغم لیکي قال ابن عباس وجابر والحسن وابو العالي وعطاء والضحاك ومجاهد والامام احمد هم العلماء نو به هر تقدیر د دین علما مراد شو نو ګورئ د الله د پیروي حکم راغی په دې آیات کریمه کې د الله د پیغمبر د پیروي حکم راغی او د اول الامر د پیروي حکم راغی اول الامر نه فقها او مجتهدین مراد دي او امر د پاره د وجوبي وابیانم دا معنی د وابیانو مشر نواب سیدی قسن خان لیکي اصل در امر وجوب فعل مامور به اس اصل په امر کې وجوب د فعل مامور به دی بدور الاهل صفحه 22 نو امر د وجوب د پاره نو اول الامر پیروي واجب شو او د اول الامر پیروي هم دې ته تقلید وای تقلید څه ته وای د یو مجتهد پیروي وکي او مطالبه د دلیل ترې نه ونه کی نو د اولو الامر پیروي الله پاک فرمایي چې وکړي او دای نه دی ویلي چې مطالبه د دلیل ترې نه وکړي نو د مجتهد پیروي وکړي او مطالبه د دلیل نه د ذکر دی ته ویل شي تقلید د تقلید تعریف هم زده کنه چې د یو مجتهد پیروي وکړي او مطالبه د دلیل ترې نه ونه کړي خو په غیر واضح مسایلو کې و بیا دومره د الله نه نه ډاریږي چې د الله پاک مامور به شي ته کفر او شرک وایي الله امر کوي چې د اول الامر پیروي وکا او امر د وجوب د پاره او دی وایي چې د اول الامر پیروي شرک او کفر دی الله پاک د فقهاو د اطاعت امر کوي او وابیان وایي چې نه وینه کې د فقهاو اطاعت د فقهاو د عمراو د مجتهدینو پیروي کفر او شرک دی خدا د تقلید د وجوب د پاره قوي دلیل دی په دې باندې یو څلور اعتراضات درته کوم چې پوره دا مسله واضحه شي اول اعتراض وابیان داسې کوي ګوره دا وابیان د اهل حدیث په جامه کې منکرین د حدیثو دي لکه پرویزیان چې ځان ته اهل قرآن وایي هغه د قرآن د چتر لاندې منکر د قرآن نه دي نو دوی د حدیث په نوم منکر د حدیثو دي کم آیات او حدیث چې د دوی د مزاج نه خلافي نو په هغې باندې به اعتراضات او تویلات ورته کوي نو ګوره اول اعتراض په دوی کې یو مولا دی په شل لکه روپۍ وابي شوی دی چې مطلق ذکر کم تاسو نوم والي چې څوک دی عبدالسلام رستمی د پرستم کې قتل وکړو وړو وړو ماشومان شهیدان کړو او الله په قتل نه معاف کړي د هغه مقتول ورثه ورته معافي نه ده کړې حکومت ورته معافي کړې ده په شل لکه روپو ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه نو الله د خپل رحمت نه دا سړی لري کوي وړه وړه ماشومان شهیدان کړ نو بیا په بندي شو نو بیا و بیا نو په شل لک روپو را خلاص کړو مخکې به ویلي و بیا انګریزان دي شل لک روپو نو وروسته ویلي و بیا چې دي خلک دي نو بیا وروسته و بي شو نو د دې یو تفسیر دی په هغه کې دلته په دې استدلال زموږ اعتراض کړی دی موږ وایو تقلید واجب دی الله پاک د اول الامر د پیروي حکم کوي او د اول الامر نه علما او فقها او مجتهدین مراد دي نو د مجتهد د پیروي حکم الله پاک کړی دی مطالبه د دلیل نه د ذکر کړي او په غیر واضح مسائلو کې چې د مجتهد پیروي ته وکي او مطالبه د دلیل ونه کې هم دې ته تقلید وایي نه د اول اعتراض دا کړی دی و چې ګوره اطیع الله د لفظ د الله سره جمله د اطیع ذکر کړه ور رسول دلته هم لفظ د اطیع ذکر کړو او د اول الامر سره لفظ د اطیع نه دی ذکر کړي نو بس دا اعتراض کړی دی و بیا نه چوغوري بس شیخ صاحب اعتراض کړی دی نو استدلال غلط دی الکه شیخ صاحب داس بهر تقدیر نور الفاظ بنه وایم خو بهر تقدیر اطیع الله الله ما تف علیه دې کنه دې واطیع الرسول واول الامر دا معطوف دې په لفظ د الله ور عطف دې یا په لفظ د رسول ور عطف دې او معطوف په حکم د معطوف علیه کی وی امغه لفظ د اطیع چې د لفظ د الله سره مراد ده او امغه لفظ د اطیع چې لفظ د الرسول سره مراد ده امغه لفظ د اطیع د اول الامر سره مراد ده د یو حکم لاندې د دوړو پیروي راغلی ده معطوف په حکم د معطوف علیه کې وي نو که لفظ د اطیع مستقل نه ذکر کړي نو په دې کې څه اعتراض شو دا د اطیع لاندې نه دی داخل معطوف په حکم د معطوف علیه کې وي خپدې کې نقطه څه ده چې دو اطیع ذکر کړه او د دې دریم سره لفظ د اطیع ذکر نه کړو دا خو قران دی بلیغ کتاب دی په دې کې الله ډیرو نقطو ته اشاره کوي یو نقطه پکې دا ده چې د الله اطاعت اطاعت حقيقي او مقصود به ذات ده او د پیغمبر اطاعت هم اطاعت حقيقي ده او د اول الامر اطاعت دا اطاعت حقيقي او مقصود به ذات نه ده بلکې د اول الامر اطاعت دا مذهب ده او په دې باندې د الله او د الله د پیغمبر دین ته ځان رسول مقصود دي یعنی د اولی الامر اطاعت مذهب دی چې منزل او مقصود ورته دین دی نو د اولی الامر پیروي که د الله او د رسول الله د پیروي سره موافقه وه او د الله او د نبی د دین راهنمایي کوله نو به صحیح ده او که نه وه موافقه نو به نه ده صحیح د دې وجه نه دلته لفظ د اطیع مستقل نه دی ذکر کړی چې د دوی پیروي حقيقي او مقصود به ذات نه ده دا د یو پل په طریقه ده د الله او د الله د پیغمبر پیروي ته ترسي مقصود نه ده او څه شو اصل مقصود د الله او د الله د پیغمبر پیروي ده الله او د الله پیغمبر منزل ده او اول الامر مذهب ده دا یو پول دی یو لار ده په دې به الله او د الله پیغمبر ته ځان رسې قران او سنت ته ور باندې ځان رسې هغه مقصود حقيقي دی او دا چې ده راهنما ده لہذا په دې راهنما لفظ د اطیع مستقل را نه وړو دې خبرې ته اشاره کوي چې دا صرف راهنما دی دا صرف منزل دی او د د اطاعت حقیقی نه دی او به ذات نه دی به ذات د الله او د الله د پیغمبر اطاعت دی دویمه دا ده په بل تعبیر درته دا خبره کوم الله پاک شارع حقیقی دی لفظ د اطیع ور سره راوړو رسول الله صلی الله علیه وسلم شارع مجازی دی نو د سره لفظ د اطیع راوړو القواعد في علوم الفقه الاحتجاج على بطلان التقليد باقوال الائمه ثم الجواب عنه څلورشتمه صفحه کې لیکلي دي چې الله پاک شارع حقيقي دی او پیغمبر علی السلام شارع مجازي دی نو د دې شارع سره لفظ د اطیع راوړو ځکه دا شارع اطاعت حقيقي وي او مقصود بالذاتي او امام صاحب چې د اول الامر مجتهدین چې دي دا نه شارحان حقيقي دي او نه شارحان مجازي دي بلکې دا شارحان دي صحیح څه شي شارحان یو قانون سازي او بل قانون داني قانون سازي حقيقي الله دی قانون سازي مجازي رسول الله صلی الله علیه وسلم دی قانون دان امام صاحب دی قانون ساز نه دی بلکې څه شي قانون دان نو دا شارح دی لدی وجنه د شارحیت ته الله پاک اشاره کوي د دې مجتهدینو او لفظ د اطیع ور سره مستقل نه ذکر کوي او دریم جواب ګوره دا دی د الله او د الله د پیغمبر پیروي بلا قیدن و شرطن ده شرطونه پکې نشته نو ځکه ال تلفظ د اطیع مستقل ذکر کړو او د اول الامر د پیروي د پاره ما درته درې شرط ولګول یو شرط می درته دا ذکر کړو مخکې چې دا اول الامر به مسلمانی د منکم په لفظ کې ورته اشاره کوي دویم شرط دا دی چې د اول الامر به د الله او د الله د پیغمبر په نافرمانی کې نافرمانه نه ځکه چې لا اذا امر بمعصيه فلا سمع ولا طاعه او دریم دا چې د اول الامر به د الله او د الله د پیغمبر اطاعت کوي نو ګوره د اول الامر پیروي مشروطه ده درې شرط دي پکې او د الله او د الله د پیغمبر پیروي بلا قیدین او شرط د مطلقه ده نو الته ذکر لفظ د اطیع راوړو نو د دې پیروي په مابین کې دا څلور فرق در تما ذکر کړو نو چې دا څلور فرق پکې و نو دوزلی اطیع راوړو او د اول الامر سره مستقل اطیع رانوړو بهر تقدیر دا د دې رستمی یا رستم خو شکست خورده ته وای یعنی شل لک روپو په مقابله کې شکست خوړو مذهب پرې خلو رستم د حضرت عمر په مقابله کې شکست خوړل او کنه د حضرت عمر سره ایران نه جنگیدل او شکست خوړل دویم اعتراض دویم اعتراض دا دی د عام وابیانی کوي سوچ ورته وکي وابیان وای و یو طرف ته وای چې تقلید واجب دی بل طرف ته آیات پیش کړي آیات نه خو فرضیت ثابتي بیا یا په بل طریقه اعتراض کوي یو وبي په ما باندې هم داسې اعتراض په یو مناظره کې وکړو و چې تاسو وای چې تقلید واجب دی واجب خو په داسې دلیل باندې ثابتيږي خلاصه کې وای چې پاغي کې شبهه نو آیا په دې آیات کې شبهه ده دا کوم آیات چې تا پیش کړو واجب څه ته وای ما ثبت بدلیل فيه شبهه چې په داسې دلیل باندې ثابت چې پاغه کې شبهه وي نو دا آیات چې په دلیل کې پیش کړو آیا په دې کې شبهه ده په دې انداز باندې اعتراض کوي آیا داسې اعتراض کوي چې د آیات نه خو فرضواله ثابتېږي او ته خو چې تقلید واجب ده نو ګوره تاسو ته ما څو ځلې ویلي وو چې دلایل په څلور قسمه دي یو هغه دلایل دي چې قطعي او ثبوت او قطعي دلالت دي هغه په جانب د امر کې فرضواله راولي او په جانب د نهي کې حرامواله راولي حرمت راولي دویم هغه دلایل دي چې ځونی او ثبوت او ځونی او دلالت دوه طرف ته ځونی وي نو هغه په جانب د امر کې استحباب راولي او په جانب د نهي کې کراهت تنزیهی راولي او درې مو څلورم چې اختلاف پکې راشي قطعی ثبوت ځونی دلالت یا ځونی ثبوت او قطعی دلالت دا سه دلایل هغه په جانب د امر کې وجوب راولي او په جانب د نهي کې کراهت تحریمی راولي دا آیات کریمه قطعی ثبوت ده خو په مجتهدینو باندې ځونی یو دلالت دی ځکه دوه معناګانې شوې یو معنی د علما او فقها او بل معنی دا حکام او عمرا د جویوشو دواړه په حدیثو کې راغلي دي به هر تقدیر معناګانې دوه شي نو په مجتهدینو باندې ځونی یو دلالت دی لدی وجنه قطعی ثبوت او ځونی یو دلالت دلیل چې کوم وي هغه په جانب د امر کې وجوب راولي او په جانب د نهي کې کراهت تحریمی راولي نو تقلید واجب دی او ترک التقلید مکروه تحریمی دی او د مکروه تحریمی مرتکب فاسقی گمراهی دوال او مدلی بدعتی وی نو څوک چې تاریکین د تقلید وی هغه فاسقان دي گمراهان دي دوال او مدل دي دا دویم اعتراض او دریم اعتراض وابیان دا کوي چې ګوره اطیعوا الله واطیعوا الرسول واولی الامر منکم وای تاسو دعوه د تقلید شخصي کوئ او په دې آیات کریمه کې مطلق تقلید ذکر شوی دی اول الامر د یو خاص مجتهد نوم پکې نه ذکر شوی مطلق تقلید پکې راغلی دی نو موږ مطلق تقلید ته واجب بالذات وایو بس دا یو دعوه خو زموږ په ثابته شو تقلید شخصي ته موږ واجب بالغیر وایو د واجب بالغیر د لپاره به خپل دلیل درته پیش کوم خو زه دوه جواب وابه متکوم یو جواب وابیانو ته دا کوم چې مطلقي تقلید دی ته وایي چې کله د امام صاحب پیروي کوه کله د امام شافعي صاحب کله د امام مالک صاحب کله د امام احمد ابن حنبل صاحب کله د سفیان ثوري کله د سفیان ابن عینه کله د امام اوزاعي دا چې څومره مجتهدین دي مذهبونه مدون دي کنه دي مدون نو په یو مسله کې د یو پیروي کوه په بل کې د بل په بل کې د بل نو مطلق خو دغه ته وایي کنه نو وابیانو ته اول جواب دا ورکوم چې تاسو تقلید ته شرک وایي نو احناف چې د یو امام پیروي کوي نو خو یو شرک وکړو د دوی په فتوا او وبین چې د څلورو امامانو پیروي کوي مطلق تقلید کې د څلورو وړو پیروي کیږي نو بیا خو څلور چند مشرکان شو دوی څلور چند نو بیا چې تاسو مطلق تقلید کوئ خو څلور چند مشرکان شوي او احناف چې د یو امام پیروي کوي نو تاسو په فتوا دوی یو چند مشرکان شو دا خو الزامي جواب او تحقیقی جواب دا دی چې اطیعو صيغه ده جمع ده او اول الامر هم صيغه ده جمع ده او مقابله د جمع چې د جمع سره راشي فائدہ کوي تقسیم د احاد او احاد دا خو تاسو اوریدلی رکیبو دوابهم هر سړی په خپل سپرلې سور نو د یو یو امام تقلیدم د آیات نه ثابت شو صحیح شو او مطلق تقلید هم ثابت شو ځکه مقابله د جمع چې د جمع سره راشي نو فائدہ کی تقسیم د احادو په احادو یو دریم جواب ورته دا ورکا چې مطلق تقلید دی ته وي چې په یو مسأله کې د یو امام پسې زی او په بل مسأله کې د بل امام پسې زی دې ته تتبع الرخص وي او دې ته تلفیق وي او دا اجماعا حرام دی دا کار چې څوک یې هغه حرامي دی اجماعا حرامي څه معنی چې حرام کار کوي یو به ماته ویل قرات خلف الامام کی وای په دې کې دعوه ولګوه ما قرات خلف الامام خو ته کې دعوه ته ولګوه دا بیچارهګان دعوه نشي لګولې خو چې زه ډیر مجبور کړم نو ما ورته ویل زه به زه به درته ولیکم چې څوک قرات خلف الامام کوي حرامي ده نو د خیال ته دا راغله چې حرامي به دا معنی چې مور به چرته غلا کړی وي نو مې حرامي دا معنی چې مرتکب د حرام دی حرام کار وکړو هم دې تم حرامي وای کنه چې حرام کار وکړو په یو مسله کې به د یو پسې ځي په بل مسله کې د بل پسې بځي نو یو بدی اصلاح کوي بل بدی افساد کوي نو ستاده غرض او د خواهش مطابق به دا مسائل راټولې ومثل ذا هذا لا يجوز باتفاق الائمه د په اتفاق د امامانو دا تلخی دا تلفیق او تتبع تتبع الرخص چې دا حرام دی مجموعه الفتاوى د دیرشم جلد شپږ شپږ شپږم نمبر صفحه ده نو دا وای د دین باندې د لوبو د دروازې کولاول دي وفتح للذريعه الى ان يكون التحليل والتحريم بحسب الهوى شرح المهذب فصل في آداب المستفتي اول جلد اتا اتیا صفحه ده احقاق الحق تاسو ګوري تقریبا درې پاڼې می حواله په دې کې را نقل کړې دي درې پاڼې حواله دي چې دا تلفیق او تتبع تتبع الرخص دا حرام ده علامه سمهودی رحمه الله د امام نووي قول را نقلی چې هل يجوز لمن تمذهب بمذهب ان يقلد مذهبا اخر فيما يكون انفع له ويتبع الرخص ایا دا جایز ده چې یو حنفي د خپل خواهش د مسلې د پاره د شافعي په مذهب باندې عمل وکړي نو هغه فرمای لا يجوز تتبع الرخص تتبع الرخص نه دی جایز عقد الجد عقد الفريد یوصل او یولسم نمبر صفحه کې دا لیکل دي دا دویم اعتراض او دریم اعتراض څوم اعتراض دویم که دریم دریم کنه ها څلورم اعتراض درته ذکر کوم و بیا دا اعتراض کوي چې اطیع الله او اطیع الرسول او اول الامر منکم د دې پسې د آیات یو ګوري فان تنازعتم فی شیء فردوه الی الله والرسول دا ور پسې راغلی دی او په فإن تنازعتم کې و بیان و چې خطاب عام مؤمنانو ته دی یعنی که د مؤمنانو په منځ کې په یو مسأله کې اختلاف راشي نو د الله او د الله رسول ته به راجی کوي امامان او فقها ته به نه راجی کوي تاسو ورته جواب ورکړي چې مفسرین فرمایي چې فإن تنازعتم کې عام مؤمنانو ته خطاب نه دی بلکې اول الامر ته دی ځکه چې په فان تنازعتم کې د فا کلمه راغلې ده او فا د تعقیب مع الوصل د پاره ده نو دا جمله چې د اول الامر پسې متصله ذکر شوې ده نو خطاب بم یوازې اول الامر ته یعنی کدم اول الامر د مجتهدینو په مابین کې په یو مسله کې اختلاف راغی نو کتاب او سنت ته دا مسله راځي کی او الته ورته مقیس علیه وګوري امام ابو بکر الجساس رحمه الله د دې لپاره بل دلیلم ذکر کړی دی هغه فرمای فامر اول الامر برد المتنازع فيه الى كتاب الله وسنه نبيه اذا كانت اذ كانت العامه ومن ليس من اهل ليست هذه منزلتهم لانهم لا يعرفون كيفيه الرد الى كتاب الله وسنه نبيه وای عوام ته دا خطاب نه دی عوام به څنګه په کتاب الله او په سنت رسول الله کې مقیس علیه د یو اجتهادي مسلې د پاره ګوري هغه خو یا ټانګه چلی یا رشکا چلی یا ټیکسی چلی یا چولی خرڅي هغه به څنګه خپل مسله کتاب او سنت تراجی کوي هغه د کتاب په معنی هم نه پوهیږي نو دا خطاب اول الامر ته دی چې مختلف فيه مسله کتاب الله او سنت رسول الله تراجی کی ځکه چې عوام او هغه خلک چې د دې اهلیت پکې نه هغه د واپس کولو په چل نه پويږي ډیروران او کلندران او ټانګو والا به څنګه خپل اختلافي مسله په کتاب او په سنت باندې حل کوي دا خو بدیهي مسله ده ما خو تاسو ته مخکې هم یو واقعا ذکر کړی و یو وابي و زما ورسره مناظره وه نو هغه خپلو وابیانو ته دا یاد پیش کړو چې فان تنازعتم فردوه الی الله والرسول که ستاسو په یو څه کې اختلاف راغلو الله او د الله پیغمبر ته حواله کوي نو ما هغه مریدانو ته ویل چې تاسو د مولا د خدای دعوه وکړه تاسو ته وی الله او د الله پیغمبر ته حواله کوي به درته وی چې ماته حواله کوي یعنی زم خدای او پیغمبرم ځکه یو طرف ته درته وی چې الله او د الله پیغمبر ته حواله کې به در سره دی راغله ده تاسو هم د خدای وای ځکه تاسو میشن دا دی چې مسله به الله او د الله پیغمبر ته حواله کو او بیا هم د حواله کړی ده هکه یو بل اعتراض وکړي چې دلته خو تقلید نه ذکر شوی تعد ذکر شوی دی نو جواب وکړي چې تعد او تقلید او اقتدا دا ټول یو شی دی پیروي ته وایي دا خو که د اولي الامر نه اوله معنا واخلئ چې د دین علما او فقها مراد دي نو تقلید ترې نه صراحتا ثابت شو او که د اول الامر نه حکام او عمرا د جویش مراد کوي نو بیا ترې نه تقلید ثابتېږي که نه ثابتېږي دا دویم جواب د شکست خورده وکړی دی و دوی بل جواب دار چې د دین فقها او مجتهدین نه دي مراد بلکې څوک ترې نه مراد دي حکام او عمرا د جویش دا معنا هم صحیح ده د ابو هريره رضی الله عنه په یو روایت کې راغلی ده او د عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما په یو روایت کې راغلی ده احکام القرآن د دې آیات لاندې او روح المانی د دې آیات لاندې دا دواړه دا معنام ذکر کړی ده د ابو هريره په روایت او د حضرت عبد الله ابن عباس رضی الله عنه په روایت چې د دین حکام مراد دي او عمره د جيوش مراد دي وګورئ ورونو بیا هم ترنه تقلید ثابتېږي وجه دا ده چې موږ د حکامو اطاعت کوو نو په دین کې کوو که په دنیا کې کوو دین او دنیا مذهب او سیاست دا ټرم سره جدا کړی دي دا غربي مفکوره ده اسلام کې دی کې فرق نشته دین او دنیا مذهب او سیاست دا یو شی دی د دې دوړو په مابین کې فرق کول دا زنديقیت الحاد او غربي مفکوره ده دا د ټرمپ او د اوباما او د بوش مفکوره ده چې دین جدا ده او دنیا جدا ده دین جدا دی او سیاست جدا دی مذهب جدا دی او سیاست جدا دی دا یو شی دی ګوره رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې مفکورې تردید کوي پیغمبر علیه السلام فرمای هغه خلکو ته به الله د رحمت په نظر نه ګوري چې د دنیا د پاره د وخت د حاکم سره بیعت کوي رجلا بايع امامه لا يبايعه الا للدنيا دا صرف د دنیا د پاره بیعت کوي او د دین د پاره نه کوي نو د امام سره بیعت هم د دین د پاره بخاری اول جلد 310 نمبر صفحه کې دا لیکلي دا حدیث دی همدارنګه د عقاید په کتابونو کې مرাজি چې د امام او د حاکم د اطاعت مقصد اقامت د دین دی د عقایدو په کتابو کې راځي ان المقصود من نسب الامام بالذات اقامه امر الدين د بادشاه د ټاکلو اصلي مقصود اقامت د امور د دین دی مسامره دویم جلد یوسل او دری پنځوس سم نمبر صفحه دارنګ شرح العقیده یوسل او لسم صفحه کې وای او هو الامر المقصود الاهم والعمده العظمى غټ مقصود اقامت د دین دی خلاصه دا چې دا دویمه معنا چې ترې نه واخلو چې د دینه حکام او عمرا د جویشو مراد شي نو د خلیفه او د حاکم سره بیعت هم د دین په امور کې دی او په شرعي مسایلو کې تقلیدم دینی فعل دی نو چې خلیفه او حاکم د رسول الله صلی الله علیه وسلم نایبي او د خبرې منل واجبي نو د مسایلو په استنباط کې ائمه مجتهدین د رسول الله صلی الله علیه وسلم نائبین دي او اطاعت واجب ده او د امیر د اطاعت لوجه چې شرک فی الرسالت نه راځي اگر که حبشي غلامی نو د امامانو مجتهدینو د اطاعت لوجه شرک فی الرسالت نه راځي دارنګ د وابیانو مشر نواب صدیق حسن خان لیکي والتحقيق أن الأمراء إنما يطاعون إذا أمروا بمقتضى العلم فطاعتهم تبع لطاعة العلماء د بادشاہ اطاعت د په حقیقت کې د مجتهدینو اطاعت ده امام فخر الدين رازم لكي ان اعمال الامراء والسلاطين موقوفه على فتاوى العلماء د بادشاهانو فتوی دا د امام صاحب د بادشاهانو حکمونه چې دي دا د امام اعظم صاحب د فتو پورې موقوف دي هدايه ګوري به حکم ورکي عالمګيري ګوري به حکم ورکي چې اسلامي بادشاهي شامي ګوري به حکم ورکي نو علما په حقیقت کې عمراء العمراء دي نو فکان حمل لفظ اولی الامر علیهم اولا نو اولا دا ده چې د اولی الامر نه فقها او مجتهدین مراد دی به هر تقدیر دا دوه معناګانې دی او په دواړو کې تقلید راغی که مجتهدین مراد کین نو په امور د دین کې پیروي ده همدې ته تقلید وایي او که بادشاهان مراد کین نو په امور د دین کې پیروي ده همدې ته تقلید وایي د وابیانو د اولی الامر سره ولې دښمنی ده لکه اندو چې د کلمې نه تختی نو وبي د اول الامر نه تختی دا ولې د دې وجه دا ده چې اولنې اول الامر په دواړو معناګانو باندې ابوبکر صدیق سی ابو هم مجتهد او هم حاکم دارنګي حضرت عمر هم مجتهد هم حاکم دارنګي حضرت عثمان هم مجتهد هم حاکم حضرت علی هم مجتهد هم حاکم په دواړو معناګانو باندې دوی اول الامر وو او د دې صحابه سره د دوی دشمنی ده دوی لیکي در اصول مقرر شو ده چې قول صحابي حجت نیس په اصول کې دا خبره ثابته ده چې د صحابه او اقوال حجت نه دي دا وی بدعت عمری ده دا عثماني ده دا بدعت علوي ده دا بدعت صدیقي ده ابو بکر صدیق سب دې دې ځکه غلط شوی دی او حضرت عمر دومره غلط شوی دی او حضرت عثمان دومره غلط شوی دی نو دوی د صحابه سره دښمنی کوي نو د صحابه اول الامر دی په هر معنا سره او دوی د صحابه او قول او فعل او تقریر ته حجت نه وي دا د وجوب د تقلید د لپاره ګوره قوي دلیل دی الله پاک فرمایي اطیع الله یا ایها الذین آمنو ای مؤمنانو اطیع الله د الله پیروي وکړي او د پیغمبر پیروي وکړي و اول الامر منکم او د مجتهدین فقهاو پیروي وکړي زه تاسو ته یو اته ټکی خایم دا ان شاء الله چې زده کوي د دینه به د وابیانو یو دلیل هم نه بچ کیږي ګوره وابیانو که د تقلید په خلاف تاسو ته دلیل پیش کړو چې د چا د کم امتی د پیروي نه پکې منح راغلی و نو که د تقلید په خلاف تاسو ته دلیل پیش کړو چې په دې دلیل کې داسې راغلی وو چې د الله او د الله د پیغمبر پیروي وکړي او د بل چا مکوي نو تاسو پکې سوچ وکړئ چې د چا د پیروي نه پکې منع ده د مجتهد او که د غیر مجتهد په دې د وبي په دې دلیل کې به سوچ کوي وبي یو دلیل پیش کړی دی د امتی د پیروي نه پکې منع ده نو ته په دې دلیل کې سوچ وکړه چې دا امتی مجتهد دی که غیر مجتهد دی یو دلیل بم داسې پیدا نه کوي چې د مجتهد امتی د پیروي نه پکې منع یو دلیل بم داسې نه ضرور به د غیر مجتهد امتی د غیر مجتهد د پیروي نه پکې منعي نو تاسو به مختصر جواب ورکړئ چې تقلید دې ته نه وایي چې د غیر مجتهد پیروي وکړي تقلید خو دې ته وایي چې د مجتهد پر راهنمایي کې په دین عمل وکړي په غیر واضح مسایلو کې تقلید خو د مجتهد کیږي او دا تا چې یو ابي کوم دلیل پیش کړی دی په دې کې غیر مجتهد ذکر شوی دی مثلا یو مثال به درته اوس پیش کوم و بیا د تقلید په خلاف د آیات کریمه پیش کړي و اذا قیل لهم اتبعوا ما انزل الله قالوا بل نتبع ما الفینا علیه ابانا چې کله دوی ته ویل شي چې د قران پیروي وکړي نو دوی وایي چې موږ د خپل پلارانو پیروي کوو د خپل امامانو پیروي کوو امام صاحب امام شافعي صاحب بل نتبع ما الفینا دا د تقلید په خلاف د آیات کریمه پیش کړي دا د مشرکینو پلاران دلته الله ذکر کړي د مشرکینو پلاران مجتهدینو که غیر مجتهدینو غیر مجتهدینو دلته د غیر مجتهد د پیروي نه منع ده دا د غیر مجتهد پیروي خو وابیان کوي د وابیانو دا د پیښور عوام د امین الله پس روان دي کنه دي امین الله مجتهد نه ده ګوره د وابیانو ټول عوام په دې پیښور کې چې دي امین الله پسې دي امین الله غیر مجتهد دی لکه مشرکان بچ د غیر مجتهد پسې تلو نو دا د دوی پیروي داسې ده لکه د مشرکانو مشرکان بم د غیر مجتهد پسې تلو دوی د امین الله پسې زی دا غیر مجتهد دی نو دا د وابیانو د پیروي ذکر دی د مقلدینو نه دی مقلدین خو د مجتهد پیروي کوي به هر تقدیر اول جواب ده خو ان شاء الله چې ته خبرې دي دا خص ده کوي تاسو به د دوی په دې دلیل کې سوچ کوئ چې د مجتهد د پیروي نه پکې منع ده که د غیر مجتهد قران کې چې څومره د ابا او د اجدادو د پیروي نه منع راغلي ده هغه ټول غیر مجتهدین وو صحیح شو نو دا د غیر مجتهدینو د پیروي نه منع ده دې ته تقلیدی مضمون وای دا چې پیروي و بیان کې دا و بیان او حوام من الله پس روان دي امین الله د هری چند دین دو پس روان دي دا ټول سلسله د دوی د غیر مجتهدینو ده دویم تاسو به د دوی په دې دلیل کې سوچ کوئ چې د پیروي نه پکې منع راغلی و یو دلیل پیش کړو نو تاسو به د دوی په دې دلیل کې سوچ کوئ چې په واضحو مسایلو کې د پیروي نه منع ده او که په غیر واضحو مسایلو کې یو اجتهادي مسایل دي دا غیر واضح دي اجتهادي مسایل او بل منصوصي مسایل دي د عقاید او مسایل دا واضح مسایل دي په خبره خو پوه شئ نو تاسو په دوی په دې دلیل کې سوچ کوئ چې په واضحو مسایلو کې د چا د پیروي نه منع ده او که په غیر واضح مسایلو کې نو کچرته په غیر واضحو کې به تاسو پیدا نه کړئ ضرور به په واضحو مسایلو کې د پیروي نه منع راغلی وي په واضحو واضح کوم مسایل دي عقاید او منسوسی غیر متعارض غیر محتمل التاویل چې منسوسی وي تعارض هم پکې نه او احتمال د تاویلات هم پکې نه یا د عقاید او مسایل نه د دینه به منع راغلی وي په غیر واضحو کې منع چرته نه دراغلي نو تاسو به د دوی په دې دلیل کې سوچ کوئ چې په واضحو مسایلو کې د چا د پیروي نه منع ده که په غیر واضحو کې نو که په واضحو کې و نو ته به ورته وایې چې په واضحو مسایلو کې تقلید نشته عقایدو کې تقلید نشته او منسوسی غیر متعارض او غیر محتمل التاویل مسایلو کې تقلید نشته تقلید خو په غیر واضحو مسایلو کې کیږي چې یا غیر منسوسی وي یا منسوسی وي او تعارض پکې وي یا منسوسی وي خو احتمال د ډیرو تاویلاتو پکې وي دا غیر واضح مسله دی لکه تاسو ته یو مثال پیش کوم یو وبي ما ته دا حدیث پیش کړو یو مناظره کې تاسو به اوریدلی یو یو مش مخ کې وبي ما سره بحث نو هغه کې دا حدیث پیش کړو لا یقلدن احدکم دینه رجلا ان امن امن وان کفر کفر ما چیلنج ورکړو چې هندستان ته چې انګریزان راغلو یو سل څلويخ کله کیږي د دینه 15 منټه مخکې ماته یو مسلمان وخه چې په تقلید رد کړي هندستان ته چې انګريزان راغله د دې نه 15 منټه مخکې یو مسلمان راته وخی چې په تقلید رد کړي وای خادر تخیمه صحابي دی عبد الله ابن مسعود صاحب هغه ویل دي چې لا یقلدن احدکم دینه رجلا وای عبد الله ابن مسعود صاحب ویل دي لا یقلدن احدکم دینه رجلا تقلید دین کوي یو تاسو په دین خپل کې د سړو ان امن امن او ان کفر کفر تر دې چې پوری دا حدیث را نقل کړو نو ما ورته دوه جواب ورکړو دا دویم جواب ورته ورکړو دویم جواب می تاسو ته څه وښودو تاسو په دې مسایلو کې سوچ کوئ شابه شي چې په واضحو مسایلو کې د پیروي نه منع ده که په غیر واضحو کې دلته خو په واضحو مسایلو کې ان امن امن وان کفر کفر دا خو د عقایدو مسایل دي لا يقلدن احدكم دينه رجلا ان امن امن وان کفر کفر دا واضحه مسله ده که غیر واضحه ایمان او کفر مسله ده دا خو د عقایدو مسلې دي او تقلید په واضح مسایلو کې نه کیږي تقلید په چا کې کیږي غیر واضح په خبره پوه شو غیر واضح مسایل دا دي یا غیر منسوسی ده یا منسوسی متعارضه ده یا منسوسی محتمل التاویل ده یا منسوسی ده غیر مبینه الحکم ده بس دا غیر واضح مسایل دي یو رد مې دا په وکړو یو جواب دویم جواب مې ورته وی چې حدیث پورا کړ حدیث دیني مو ویلې و بیان دومره یتیم مسلک دی چې آیات او حدیث کې کټای و نه کی نیمه مسله نشي ثابته ده مو حدیث پورا کا و حدیث پورا ده مو تا د من الله د کتاب نه ویل غم نیم را نقل کړي ده په غور پسې شاته درې صفر یې خېدي امین الله مطلب دا ده چې دا درې صفر اخو ته څشته خو زما د مزاج نه خلاف دي د دې وجه نه لیکم د مزاج نه خلاف دي مو حدیث پورا کا و کته پورا کړو یو لک روپۍ درکو مو خواوره ورپسې دا دي وان كنتم لابد مقتدين فاقتدوا بالميت فان الحي لا يؤمن عليه الفتنه که تقلید کوئ نو د مړو وکړئ ځکه دا ژوندي چې دي دا په 2 ډالر هم خرڅيږي فإن كنتم لابد مقتدين فاقتدوا بالميت فإن الحي لا يؤمن عليه الفتنه که تقلید کوئ نو د مړو وکړئ ځکه ژوندې په 2 ډالر هم خرڅيږي حواله درته ذکر کوم حواله لیکلې د وسره نه هیره ده مجموع الزوائد کې دا حواله ده مجموع الزوائد باب الاجتهاد والقياس د دې لاندې وګوره د حدیث یلته پوره کړی دی باب الاجتهاد والقياس مجموع الزوائد به هر تقدیر دا یو لک روپۍ خو چیلنج را کړی او ما دا یو لک روپۍ د ټرم نه اخیستې دي دا زما نه دي په قرضه چرته صدقه که خو چیلنج را کړو چې حدیث پوره که خدا مې درته پوره کړو په دې پوه شو دویم جواب به دا ورکوي ګوره د دوی په دې دلیل کې به سوچ کوئ چې په واضحو مسایلو کې د پیروي نه منع ده که په غیر واضحو کې خوښ دریم دا هدایت الله ورېدلې دا مناظره د سره شته ده که بیا هم په کار دې نه واړوي چې دا چیلنج ما ته راکړی او به ترې نه ما وګټلو بیا لاندې ور سره خلکو کمنټونو کې لیکلي وای مولانا صاحب د یو لک روپو باندې ځان ته کتابونه واخله د تقلید تعریف پیدا کړه دا خو دوه غنټې مناظره وکړه د تقلید تعریف دې مونږ کړو زه بیا به ورته وایم د تقلید تعریف وکړه درې غنټې بعد مونږ کړو وای ځان ته د تقلید تعریف پیدا کړ دریم به تاسو د دوی په دې دلیل کې سوچ کوئ ښه دا به الزامي ردي وابیان چې د تقلید په خلاف کم دلیل پیش کوي تاسو به په دې الفاظو کې ګوري چې د تقلید کلمه پکې ده که د اتباع کلمه پکې ده دوی خو د تقلید او د اتباع په مابین کې فرق غني که نه نو که د اتباع کلمه پکې وه تاسو به ووایئ چې دا خو په اتباع رد دی په تقلید خو رد نه دی او تاسو خو نور ځان وښ کول چې د تقلید او اتباع په مابین کې فرق دی لکه همدا آیات کریمه دوی پیش کوي و اذا قيل لهم اتبعوا ما انزل الله قالوا بل نتبع ما الفينا عليه ابانا دلته په اتباع رد دی په تقلید خو نه دی نو دریم به تاسو د دوی په دې دلیل کې دا سوچ کوئ چې په اتباع رد دی که په تقلید رد دی څلورم ګوره تاسو به سوچ په دې خبره کې کوئ چې د امام صاحب نه خو به شارع نه وي جوړ کړی شارع اولی الامر نه خو به الله او رسول نه جوړ کړي دی آیات خو درې کسه ذکر شو الله او رسول او اولی الامر الله او رسول شارعان دی یو شارع حقيقي دی بل شارع مجازي دی او اولی الامر څه شي دی شارع الله او رسول قانون ساز دی او امام صاحب قانوندان دی نو تاسو به سوچ کوئ چې د قانوندان نه خو به چرته قانون ساز نه جوړ کړي د شارع نه خو به چرته شارع نه جوړ کړي نو کدا سي کاری کړي نو ته ور باندې اعتراض وکي چې زمون امام صاحب ته شارح وایو شارح ورته نه وایو مثلا دوی حدیث پیش کړي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لو کان موسی حیا ما وسعه الا اتباعي که موسی علی السلام ژوندې وې د ته بنو جایز مگر زما پیروي نو که موسی علی السلام ژوندې وې د محمد علی السلام پیروي به کوله نو تاسو څنګه د امام صاحب پیروي کوي تاسو د موسی علی السلام نه اوچت یې که موسی علی السلام ژوندې وي نو د چا پیروي وکوله د محمد علی السلام او که موسی علی السلام ژوندې وي نو د محمد علی السلام پیروي به کوله او تاسو د محمد علی السلام پیروي پریخې ده امام سه پس روان دي نو جواب ورته وکي شابسي که موسی علی السلام ژوندې وي نو د شارع په صفت به پیروي کفرو د شارع په صفت چې څوک ورپسې تلو نو دا به کافر وو که موسی علی السلام ژوندې وي او د شارع په صفت ورپسې تلو نو دا به څه شي دا به ناجایز وي خو که د شارع په صفت ورپسې تلو نو دا به عین دین وي ول عیسی علی السلام چې په اخر کې راشي د شارح په صفت به ورپسې نزو زو به ورپسې کبه نزو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زما په امت کې دوه ډلې جنتیان دي یو هغه چې د عیسی علی السلام پیروي کوي د په قیادت کې جهاد کوي خو د شارح په صفت به ورپسې زو د شارح په صفت نه دا به د قران او د سنت تشریح مونږ ته کوي د د قوانین به مونږ ته بیانې د دې قوا د عیسی علی السلام پر راهنمایي کې به د پیغمبر علی السلام د دین پسې نو به هر تقدیر دلته دوی د امام صاحب نه شارح جوړ کړو د الله او د الله د پیغمبر په مقابل کې ودرولو امام صاحب شارح دی مقابل نه دی پنځم په دې خو پوه شو دا رنګ یو بل حدیث دوی پیش کوي چې يهود او نصارا او بخپل خپل علما په خدای نیولي خپل پیران په خدای نیولي ځکه دا غوي حلال ته حلال ویل دا غوي حرام ته حرام ویل نو چې د یو چا حلال ته حلال وي چې د ځان نه درته حلال کړي او د ځان نه چې یو شی درته حرام کړي او ته ورته حرام وي دا کار د شارع دی کنه نو غوي خپل ارباب ته او خپل احبار او رهبان ته شارعان ویلي نو دا آیات دا حدیث هم د تقلید په خلاف پیش کول غلط دي مونږ امام صاحب ته شارع نه وایو شارح ورته وایي څلورم جواب مې درته ذکر کړ او پنځم بګوره تاسو د دوی په دې دلیل کې سوچ کوئ چې د امتی قول خو به نه پیش کړي که د امتی قول پیش کړو نو سمدستي به ورته وي چې کارغه غول خوري او مخو کسندي د تقلید په خلاف د شوکانی قول پیش کړي د تقلید په خلاف د ابن خوازمنداد البصری المالکی قول پیش کړي د تقلید په خلاف د یو شیعه قول پیش کړي شوکانی شیعه دی د تقلید په خلاف د ابن القیم قول پیش کړي ابن القیم خپل مقلد دی د صحاوی قول پیش کړي هغه په خپل مقلد دی د قرطبي قول پیش کړي هغه په خپل مقلد دی نو د امتیانو اقوال چې پیش کړي نو ته به ورته وایي چې د امتی قول پیش کول دا په خپل تقلید دی نو د تقلید په خلاف دی تقلید وکړو د امتی قول دی ولې پیش کړو اکثره دوی د امتیانو اقوال پیش کوي شپږم به تاسو سوچ کوئ ګوره سوچ به داسې کوئ چې هر عبارت دوی پیش کولو نو د يهودي په عبارت به اعتماد کوي خو د وابي په عبارت به نه کوي د عیسوي په عبارت به اعتماد کوي د شیعه په عبارت یې وکړي خو د وابي په عبارت نه ونه کوي وابي چې دروغ ونه وایي کنه نیم وابیت نه ثابتېږي نیم جزء تاسو به زما واتس اپ ګورئ په فقه اعتراض کړی وي وابي ما ته چیلنج راکړي و شپاړسم چیلنج ما ته وایي شپاړسم چیلنج شپاړسم چیلنج یې دا و وایي نهیي چې دی د انسان د نوم نه لاندې ویښته خرایلی شي علمګیري کې لیکلي دي چې نهیي پردی سړی دی وایي د نوم نه لاندې ویښته درته خرایي اوس عالمګيري کې څه ویلي دي عالمګيري کې داسې ویلي دي چې عند ضرورت کور کې د لیونه دی یا لاسونو لاسونه کټ دي د نوم نه لاندې خپل صفائی په خپل نشي کوله نو عند ضرورت حمامی راځي یا د کور بل څوک راځي د د د نوم نه لاندې ویخته صفا کوي د ضرورت په ټیم کې اذا کان یغض بصره صرف موضع الضرورت ته بګوري نور به سترګې پټې کړي نو دته دا جایز دي او د مطلق ذکر کوي وای نه د نوم نه لاندې ویخته سړی ته صفا کول شي دا جواب می چې ما ورولې غلو نو ما خو مسله مجمله ذکر کړې ده مجمله نستانه مې د آیات یا د حدیث یا د اجماع د قیاس مطالبه کړې ده دلیل پیش کا ما مسله مجمله مجمله مجمله نه ذکر کړي مطلق ذکر کړي دا اعتراض دا سې کړي نه پر دې سړې دی او د سړي د نوم نه لاندې وخته صفه کول شي ګوره چې تلبیس ابلیسونه کې نیمه مسله نه ثابتېږي نو د رسالو نه به د دوی حواله نه مني د رسالو نه حقیقت الفقه درته خي رساله درته خي اصلي کتاب چې وګوره مسله حل ده اصلي کتاب ته رجوع کوي هر اعتراض چې کولو اصلي کتاب کې به دا مسله ګوري مثلا دوی د آیات کریمه پیش کړي د تقلید په خلاف قالوا بل نتبع ما الفینا علیه ابانا من پیروي د خپل پلارانو کو آیات دې پوری لیک حالانکه آیات ورپسې نورم شته او لو کان اباهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون دا نه وایي اطيعوا الله واطيعوا الرسول اولي الامر نه وایي نو نیم آیات وای نیم نه وای چې آیات او حدیث نیم نه کې نیمه مسلې نشي ثابتې ده نو شپږم چل دا ده د مناظره چې تاسو به اصلي کتاب ورپسې ګورئ او هم دا چې تاسو به د دوی دلیل ته ګورئ دی هم جواب کې خو سوچ وکړئ دوی داسې دلایل د تقلید په خلاف پیش کړي چې په هغه کې د الله او د الله د پیغمبر د پیروي حکم داسې آیتونه او حدیثونه پیش کړي چې په هغه کې راغلي وي چې د الله پیروي وکړي او د الله د پیغمبر پیروي وکړي لکه اطیع الله او اطیع الرسول دا سي آیاتونه او حدیثونه پیش کړي چې دای درته پیش کړو نو ته ورته وای چې د الله پیروي څوک نه مني هغه کافر دی او د رسول الله پیروي چې څوک نه مني هغه کافر دی موږ دا منو خو د امام سي پر راهنمایي کی لکه تی چې منی د امین الله پر راهنمایي کی کته و چې زید امین الله پر راهنمایي کې نه منم نو بیا سید د امین الله ټول کتابونه راټول کوور ورته واچو چې زه پته ولګي چې ته دغه پر راهنمایي کې نه منم پوه شو نو کدوی درته داسې آیتونه او حدیثونه پیش کول چې په هغې کې د الله او د الله د پیغمبر د پیروۍ ذکر و نو څه جواب به ورکوئ جواب دا دی چې په دې کې کم دی د تقلید په خلاف څه مسله په تقلید کې د الله او د الله د پیغمبر پیروي کیږي خو د مجتهد پر رهنمایي کیږي د الله د پیروي نه چې څوک منکر هغه کافر دی او د رسول الله د پیروي نه چې څوک منکر هغه کافر دی زموږ د اصول په کتابو کې هم دا دی اول دلیل کتاب الله دی دویم سنت رسول الله دی نو دا د چا پیروي شو پوه شو نو په وبي درته داسې آیتونه او حدیثونه پیش کړ چې په هغه کې د الله او د الله د پیغمبر د پیروي حکم نو څه ورته وای مختصر چې موږ د الله او د الله د پیروي نه چې څوک منکر هغه هغه ته کافر وایي موږ د الله او د الله د پیغمبر پیروي کوو خو د مجتهد پر راهنمایي لکه وبي چې کوي د امین الله او د هری چند دیندو پر راهنمایي اتم جواب درته خیم اتم دا دی تاسو به د دوی د دلیل او د دعوی په مابین کې مطابقت ته ګورئ دوی وایي تقلید شرک دی بدعت دی تقلید شرک دی بدعت دی ما یو بي ته ویلي دا قضیه تقلید شرک دی بدعت دی دا منسوسی قضیه ده که اجتهادي ده نو نه داسې ویلی شو چې منسوسی ده ځکه په نس کې نه راغلی او نه داسې ویلی شو چې اجتهادي ده که داسې ویلی بیا خو د دې دا قضیه د مجتهد نه ثابتول پکارو کوم مجتهد به داسې ویلي چې تقلید شرک دی وای دا نه منسوسی ده نه اجتهادي ده بدعي ده دا تقلید شرک دی دا کومه قضیه ده بدعي خو چې بدعي ده نه مویته بدعتي شو چې داسې قضایا بیانې دا قضیه خو تا بیان کړې ده چې تقلید شرک دی او دا بدعي قضیه ده نو وابین بدعتیان شو چې داسې قضیه بیانې بهر تقدیر د دلیل او د دعوی په مابین کې به مطابقت ته ګورئ دوی وایي تقلید شرک دی دلیل کې به وایي اطیع الله او اطیع الرسول دا الله او د الله د پیغمبر پیروي وکړي هلکه دې کې ته تقلید نه لفظ ته نه معنا شته دلیل او دعوه کې مطابقت نو دا یو څو چلونه مې درته وخود نو اوس تاسو ته زه اوس وایم تاسو راته جواب راکړئ یو دلیل د تقلید په خلاف دوی دا پیش کوي اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله يهوديان خپل علما او پیران د الله نه بغیر خدای باندې نیولیو دا وی حلال ته به حلال ویلې او دا وی حرام ته به حرام ویلې نو څه جواب کوي هغه ترې نه شارعان جوړ کړیو او موږ امام صاحب ته داسې نه وایو چې د امام صاحب حلال ته حلال وایو حرام ته حرام وایو موږ امام صاحب ته شارح وایو ګوره دا یو دلیل شو دویم دلیل وابیان و اذا قیل لهم اتبعوا ما انزل الله قالوا بل نتبع ما الفینا علیه آبانا دې پر آیات پیش کړي نو د دې ډیر جوابونه دي خیو جواب وکړي د دوی پلاران غیر مجتهدینو دا یو جواب اول جواب پکې چلیږي کنه دویم جواب هم پکې چلیږي دویم جواب څه دویم جواب د غیر واضح مسایلو کې دوی پیروي کړې ده که په واضحو کې دوی په حقایدو کې د پلارانو پسې روان وو صحیح شو واضح مسایلو کې عقایدو کې د پلارانو پیروي کوله هغه څلورم جواب هم چلیږي دلته په اتباع رد دی په تقلید رد نه دی نو ډیر جوابونه دي ان شاء الله چې یو دلیل هم د دې نه دوی بچ کېدای نشي تمرینا درته زه ما درته یو څو مثال پیش کړم دا رنګ دا امین الله یو دلیل پیش کړي اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم د قران پیروي وکړئ دا د تقلید په خلاف پیش کړي د قران پیروي وکړي نو کوي جواب څوک چې د قران پیروي نه کوي خو کافر دی موږ د قران پیروي کوو د امام سي پر رهنمایي صحیح دا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک دا د تقلید په خلاف پیش کړي مؤمنان هغه خلک دي چې په تورات او په انجیل او په قران په دې ټولو ایمان لري صحیح ده دا د تقلید په خلاف پیش کوي نو جواب وکړي په دې کې ښه بسې څوک چې د دوی پیروي نه کوي هغه کافر دی موږ د امام صاحب پر رهنمایي کې د دې پیروي کوو همداسې یو دلیل مې انشاءالله چې نشي بچ کېږي دا مې تاسو ته اختصارا دا دلیل وښوده ما د یوه بي سره مناظره وه په یادو باندې موټر کې روانو مر سره مې مناظره کوله دا چل مې زده و یوه نیمه ګنټه مناظره وه د هدایت الله شاهد دی په یوه نیمه ګنټه کې حرکت هم رانه ونه کړو الله په خو شرمولو هغه ته داسې ډیر ډله ناشته و او هغه واتس اپ کې هغه خبري راځي شیخ صاحب دې ته رجوع وکاو شیخ صاحب دې ته رجوع وکاو فتح مرته رواني دی دغه مرته دلایل مرته بل څوخی خو به حرکت نشي کولای دا خبري ما په یاد ویل کړی دا ته دلایل نو دوی یو دلیل هم د دین نشي بچ کېدل یا ایها الذین آمنو اے مومنان اطیعوا الله فدی پیرویو کوي تاسو د الله او اطیعوا الرسول او پیرویو کوي د رسول الله صلی الله علیه وسلم و اول الامر منکم پدې کې اشاره اجماع ته د مجتهدینو پیرویو کوي فان تنازعتم کستاسو تنازع راغلا اے اول الامر فی شیء په یو مسله کې فردوه الی الله والرسول هغه واپس کوي الله او د الله پیغمبر ته ان کنتم تؤمنون بالله کچرته یی تاسو چې ایمانم ایمان لري په الله او پرز اخیره نه باندې ذالک خیر دا ایمان خیر دی او احسن تاویلا او خدای په اعتبار د عاقبت سره الم تر الى الذين يزعمون دا خطاب دی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته او تعجیب دی رسول الله صلی الله علیه وسلم دی چې یا رسول الله ته تعجب وکم الم ترى یعنی الم تنظر خپل معنی دا ده آیت نګوري ال الذين اغه بشر منافق خاص و يهودي چې د یو يهودي سره اعلان جوا بشر منافق د یو يهودي سره اعلان جوا يهوديان روش پتخوره خلکو د پیغمبر علی السلام په زمانه کې به خلکو ته په پیسو باندې فیصله کولې دلته د یو منافق او د یو يهودي سره لانجه او يهودي په حق وو او منافق په باطل او منافق د کعب ابن اشرف طرف ته کش کولو ځکه چې هغه غلطي فیصله په پیسو کولې او يهودي د پیغمبر علی السلام طرف ته زور کولو ځکه پیغمبر علی السلام